بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې دې ته چې د عاشورا استقبال او د عاشورا لمانځنه د اسلام د نظره باید څنګه وشي او ځینې هغه خرافات او بدعات چې په دې ورځ کې ځینې خلک هغو ته لاسونه اوږدوي آیا هغوی ته الله رب العزت ثواب ورکوي او که هغوی ته الله رب العزت عذاب ورکوي یا مغضوب دي په دې کې شک نشته چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ د عاشورا ورځ ده او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله لمسی دی چې د خپلو دوه اویا یارانو سره یو شپېتم هجري کال کې د محرم الحرام د محرم الحرام په لسمه نیټه د عراق په کربلا دښته کې د یزید د لښکریانو لخوا شهید شو او ظالمانه ظالمانه په هغو باندې زیاتی وشو په دې کې هیڅ کم شک نشته دی قراشو باید دې ته متوجه شو چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه پاڅون څه لپاره و او د هغه مبارزه د هغه شهادت موږ ته څه درس راکوي او د هغو پایلې څه وي امام حسین رضی الله تعالی عنه چې کله په هغه زمانه کې په حکومت کې فساد فحشا او منکرات ولیدل نو امام حسین رضی الله تعالی عنه د هغو په ضد باندې پاڅون وکړه مبارزه یې وکړه او تل لپاره دا کوشش کوو چې دا فساد او دا فحشا او منکرات چې په دې ټولنه کې یا په دې حکومت کې دی هغه لرې کړي تر دې هغه مبارزه وکړه او زحمت یې ویسته چې د خپل کورنۍ سره او د خپل دوه او یا ملګرو سره د هغه حکومت د ظالم وخت حکومت د لاسه دا په ظلم او په ډیر شدت سره په شهادت ورسیده نو د امام حسین رضی الله تعالی عنه پاڅون موږ ته دا درس راکوي چې باید هر مسلمان چې په هر اسلامي ټولنه کې ژوند کوي چې کله په هغې ټولنه کې منکر فحشا وویني او خلک ویني چې د الله رب العزت د اوامرو نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه سرغړونه کوي د هغو په مقابل کې پاڅون وکړي د هغو په مقابل کې مبارزه وکړي د فحشا په مقابل کې د منکر په مقابل کې د ظلم و استبداد په مقابل کې مبارزه او پاڅون وکړي او دا کوشش وکړي چې د ټولنې نه ظلم فحشا او منکر لرې کړي او هلته د عدل د انصاف او د بالامر بالمعروف دسترخوان او ګیلم خور کړي د امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت موږ ته دا درس راکوي اما له بده مرغه چې ځینې خلک د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت نه په سوی استفادې سره ځینې منکر و فحشا و منکراتو ته دوی لاسونه اوږدوي خپلو منکراتو ته نه ګورو خپلو فجایعو ته نه ګورو خپلو بدبختیو ته نه ګورو چې په څه کې ګرفتار یو ټول د عاشورا ورځ موږ دې ته منحصره کړې چې خپل سینې وډبوو یا زنځیرونه راواخلو او خپل ځانونه وډبوو او حال دا چې دا کار د اسلام د نظره ناروا دی ظلم ده بدبختی ده الله رب العزت په خپل کلام کې چې کله د میاشتو یاد او ذکر کوي انشاءالله د سورت توبې شپږ دېرشم آیت دی چې ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله په تحقیق سره د میاشتو شمیر الله رب العزت سره او د الله په کتاب کې هغه دولس میاشتې دي منها اربعه حرم په دې کې څلور میاشتې البته د حرام میاشتې دي چې یوه ذلقعده ده بله ذلحجه ده بله رجب ده او بله د محرم الحرام میاشت ده او هغه میاشتې چې په هغو کې عبادت د الله یاد او د الله ذکر ثواب ډیر لري نو که په دې میاشتو کې یو انسان فحشا او منکر ته لاس اوږدوي په دې کې شک نشته چې د هغه عذاب او ګناه به هم زیاتوي او الله رب العزت فرمای ذلک دین القیم او وروسته فرمای فلا تظلمو فیهن انفسکم په دې میاشتو کې تاسې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ آیا څوک چې زنځیرونه راپورته کوي خپل ځانونه ډبوي او په سرکونو کې په موټرونو کې هر ځای بیرغونه لګولي او تورې دروازې لګولي آیا دا ظلم نه دی د اسلام له نظره او حال دا چې پروردګار عالم فرمایي فلا تظلمو فیهن انفسکم په دې میاشتو کې تاسې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ او موږ لوی لوی مجلسونه جوړ کړو هلته ځینې نوحګران او ځینې ناکفانان پیدا شي چې هغوی هلته لګیایي او نور هڅوي دې ته چې یا ځانونه په زنځیرونو وهي یا د خپل سینې وډبوي او حال دا چې زموږ علماو زموږ فقهاو د دې کارونو نه ډیره سخته نهیې کړې ده زموږ علما دا لیکي لا اصل لشیء من الامور المذکوره بل هي من مخترعات الروافض و مبتدعاتهم زنځیر وهل خوږې وریجې پخول یا د شربت تقسیمول یا تور بیرغونه په هر ځای کې لګول دې دپاره د اسلام په مقدس دین کې کم اصل نشته دا د شیعګانو او د روافظو مبتدعات دي لأن المشروع في العاشوراء هي صوم ذلك اليوم مشروع او جائز په عاشورا کې روژه د دې ورځ د سړی روژه پکې ونیسي و یوم قبلها او بعدها یا یو ورځ مخکې د عاشورا نه یا یو ورځ وروسته دوه ورځې د روژه ونیسي فلا ینبغي العمل علی ما زاد علی الصوم نو مناسب نه دی هغه عمل چې د روژې نه بره وسیږي لانها بدعتن دا بدعت دی او مشابهت دی د روافظو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی لیدلې چې یهود هلته لسمه ورځ د محرم روژه نیسي د هغو نه یې پوښتنه وکړه چې تاسې ولې دا ورځ روژه نیسئ هغه ورته ویلې چې په دې ورځ کې الله رب العزت موسی علیه السلام وسلام ته نجات ورکړی او فرعون یې په دې ورځ کې غرق کړی دی موږ هم د الله د شکر د ادا کولو دپاره دا ورځ روژه نیسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل صحابه کرامو ته چې د دې یهودو نه موږ ډېر لایق یو او احق یو موسی ته ولې موږ نه نیسو خو چونکه یهود یې په لسمه ورځ نیسي رسول الله وایي که زه راتلونکي کال ته باقي وم نو نهمه او لسمه به نیسم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د عاشورا د روژې په هکله فرمایلی دي څوک چې د عاشورا ورځ روژه نیسي الله رب العزت به د هغه یو کال مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي الله وای فلا تظلمو فیهن انفسکم په دې ورځو کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ نو تاسې وایي قدرمنو اوریدونکو چې یو سړی ځان په زنځیرونو وهي د خپل بدن نه وینې روانوي د خپل سینې بند ډبوي او په هر ځای کې تور بیرغونه لګولي نعتونه وایي دا ظلم نه دی د اسلام د نظره نو د عاشورا لمانځنه د عاشورا استقبال باید هغه پروژې سره وشي ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو او د کړنو نه صرف روژه ثابت ده بل څه ثابت نه دي لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمای ما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یتحری صیام یوم فضله علی غیر الا هذا اليوم یوم عاشورا هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه تحري وکړي د فضیلت د یوې ورځې په بلې ورځې باندې بغیر د عاشورا چې دا به یې فرمایل چې دا ډېر زیات فضیلت لري او همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي سام رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشورا و امر بصیامه رسول الله د عاشورا ورځ روژه نیولې ده او په دې ورځ کې تاسې امر کړی چې تاسې هم روژه ونیسئ صحابه ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انه یوم یعظمه اليهود والنصارا دا هغه ورځ ده چې د دې تعظیم یهود و نصارا کوي نو رسول الله ورته ویل لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع که راتلونکي کال ته زه پاتې شوم نو نهمه ورځ به هم زه نیسم یعنې د یهودو نصاراو سره به مخالفت کوم نو هغه زموږ مسلمانان ورونه یا زموږ مسلمانانې خویندې چې غواړي روژه ونیسي یا دې نهمه او لسمه یا لسمه او یولسمه دې ونیسي محمد رسول الله فرمایلي چې په دې دوو روژو سره به الله رب العزت یو کال مخکیني ګناهونه صغیره به تاسو ته معاف کړي او موږ د عاشورا لمانځنه له بده مرغه په زنځیرونو په ډبولو او په بیرغونو باندې کوو او الله فرمایي فلا تظلمو فیهن انفسکم تاسې په دې ورځ کې په خپل ځانونو باندې ظلم مه کوئ او الله څه فرمایي وقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه تاسې ټول مشرکانو سره جنګ وکړئ ویې وژنئ لکه څنګه چې هغه تاسو ټول وژني تاسې وینئ نن په هر ځای کې د مسلمانانو په وینو باندې د دې وحشیانو لاسونه سره دي د کفارو او په هغوی په ډیر لږ محدود وخت کې د مسلمان په ضد باندې متفق او متحد کیږي تر څو مسلمان وځپي او د هغوی وینې په ناحقه باندې تویې کړي شپې د هغو په کورونو باندې بمبارد وکړي حتی هغه معصوم ماشومان چې په ګهوارو او په زنګو کې دي هغه په شهادت ورسوي الله موږ ته وایي چې تاسې دوی ووژنئ ټول لکه څنګه چې تاسې وژني او موږ راغلي یو په عاشورا کې زنځیرونه هم پورته کړي خپل ځانونه ډبوو اسلام موږ ته دا هدایت راکوي نه او الله فرمایي واعلمو ان الله مع المتقین په دې باندې ښه پوه شئ چې الله رب العزت د پرهیزګارانو سره دی هغه کسانو سره دی چې هغوی د رب العزت نه ویریږي او د خپل ټولې کړنې د خپل اعمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق او د الله رب العزت د احکامو د اوامرو مطابق تیروي الله هغه کسانو سره دی او هغه کسان چې د خپل کړنې د خپل اعمال د الله رب العزت د اوامرو نه خلاف چلوي هغه اعمالو ته لاسونه وږدوي چې اصلا د اسلام په مقدس دین کې کوم بنسټ او اساس نه لري نو الله هغوی سره نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان لله کان الله له څوک چې د الله دپاره شه الله د هغه دپاره دی نو راشئ د خپل اعمال د خپل کړنې ټول د محمد رسول الله د هدایاتو مطابق د رب العزت د احکامو د اوامرو مطابق کړئ تر څو موږ د الله لپاره شو نو کله چې موږ د الله لپاره شو الله به زموږ دپاره شي او د چا لپاره چې الله وي ټوله نړۍ او ټوله دنیا ټول وحشیان او ظالمان که د هغه په ضد باندې پاڅون وکړي اصلا په هغه کامیابېدلی نشي او که زموږ کړنې زموږ اعمال د رسول الله د لارښوونو نه خلاف چلیږي د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه خلاف چلیږي هغو اعمالو ته لاسونه اوږدوو چې اصلا د اسلام په مقدس دین کې کم انساس او بنسټ نه لري نو الله او رسول الله زموږ نه بیا بېزاره دي نو چې کله هغوی زموږ نه بېزار شوه نو همدارنګه به چې د کفارو او د وحشیانو لاسونه به بیا د مسلمانانو په وینو باندې سرې او تل لپاره به دوی ځپي قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل ټولې کړنې او د خپل ټول اعمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطابق او د رب العزت د کلام مطابق مخکې بوزو تر څو چې په دنیا کې هم باعزته او معززه ژوند وکړو او په آخرت کې هم د الله رب العزت حضور ته قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي ځینې زموږ ورونه دي که هغه اهل تشیع هم نه دي سنیان دي په دې ورځو کې خپل کورونو کې هغه خوږې وریجې پخوي چې زموږ په ټولنه کې هغه ته شولې شیرین وایي یا ځینې خواږه شربتونه جوړوي هغه په خلکو باندې ویشي دا د اسلام د نظره څنګه دی قدرمن اوریدونکو په دې کې شک نشته چې الله رب العزت د عاشورا ورځې ته ډېر فضیلت ورکړی حضرت موسی علیه السلام وسلام ته الله رب العزت په دغه ورځ باندې د فرعون د ظلم نه نجات ورکړ او فرعون علیه لهنه یې د خپل کاروان او د خپل لښکر سره په دغه ورځ باندې پرو د نیل کې غرق کړ په دې کې شک نشته اما په دې کې هم شک نشته چې د نوح علیه السلام وسلام کښتۍ چې الله رب العزت د غرق نه وساتله او هغه د جودي په غره باندې ودروله هغه هم د عاشورا ورځ وه د عاشورا ورځ فضیلت موږ منو او ځینې نور هم ډیر واقعیت دي چې هغه د عاشورا په ورځ باندې مخته راغلي دي لکه د امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت او څوک چې دا خوږې وریجې پخوي او یا شربتونه ویشي په خلکو باندې په نیت د ثواب د دې ورځ دیو دپاره ثواب نه میلاویږي دا بدعت دی دا خرافات دی د اسلام په مقدس دین کې دا کوم اساس او بنسټ نه لري تاسې کولی شئ چې په دې هکله د خپل علماو ته مراجعه وکړئ د هغو نه معلومات واخلئ د عاشورا لمانځنه د عاشورا استقبال صرف پروژې سره د محمد رسول الله نه ثابت دی چې باید د عاشورا لمانځنه او د عاشورا استقبال پروژې سره وشي او محمد رسول الله فرمایلی دي څوک چې د عاشورا ورځ روژه یا یو ورځ د هغه نه مخکې او وروسته نیسي الله رب العزت د هغه یو کال مخکیني ګناهونه صغیره ورته معاف کوي او لوح علیه السلام ته چې الله رب العزت نجات ورکړه په دې ورځ باندې د غرق نه حاکمې مرغۍ حیوانات او حشرات ټول چې حضرت نوح علیه السلام وسلام سره ول نوح علیه السلام سره د هغه ټولو حیواناتو روژه ونیوله لکه قرطبي په نهم جلد کې په یو څلوېښتمه صفحه کې لیکي واستوت علی جودي وقیل بعدا للقوم الظالمین ای هلاکا لهم دوی دپاره د هلاکت الله رب العزت وایي د نوح قوم لپاره او جودي غار دی چې په لسمه د محرم باندې د عاشورا په ورځ باندې الله رب العزت هلته د نوح علیه السلام وسلام کشتۍ ته نجات ورکړ او قرطبي لیکي فصامه نوح و امر جمیع من معه من الناس نوح علیه السلام دغه ورځ روژه ونیوله او هغه انسانان چې نوح علیه السلام وسلام سره په دې کشتۍ کې پورته ول هغو ته یې هم امر وکړ چې تاسې دا ورځ روژه ونیسئ والوحش هغه وحشیان چې ورسره ول و طیر هغه مرغان چې ورسره ول و دواب هغه چارپایان چې ورسره ول و غیرها او غیر د دې نور څونه حیوانات چې نوح علیه السلام سره ول فصاموه شکرا لله تعالی هغو ټولو روژه ونیوله چې د الله رب العزت شکر هغو ادا کړ چې د نوح علیه السلام وسلام کښتۍ ته په دې ورځ باندې نجات ورکړ نو راشئ د عاشورا ورځ لمانځنه په روژې سره وکړئ په خوږو وریجو سره د شربت په تقسیمولو سره نه او په ځان ډبولو سره د سینې په ډبولو سره نه بلکه په روجې سره تر څو چې د الله رب العزت واقعي بندګان وګرځئ او په دې ورځ کې د محمد رسول الله هغه حدیث چې بیان کړی د هغه ثواب مستحق وګرځئ او زه په دې یقین یم هغه څوک چې دې خرافاتو او دې بدعاتو ته په دې مقدسو ورځو کې لاسونه اوږدوي هغوی په دې نیت کوي چې الله رب العزت به موږ ته ثواب راکړي ثواب نه بلکې په ځای د ثواب به الله رب العزت دوی ته ګناه لیکي او د الله په غضب او د الله په لعنت کې به ګرفتار وي یوه مسله بله چې ځینې ورځ په دې ورځ کې خپلې سترګې تورږي دا د اسلام د نظره څنګه ده البته د سترګو تورول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابت دي په دې کې شک نشته دی اما که یو سړی په دې نیت کوي چې ځان مشابه کوي د شیعګانو سره په دې کې بیا ګناه ده شمایل تربیزي په څلورمه صفحه کې لیکي د حضرت عبدالله ابن عباس نه روایت کوي ان نبی صلی الله علیه وسلم قال اکتحلو بالاسمت رسول الله ویلي دي چې تاسې رانجو کې په اسمد رانجو سره څوک سعودي ته تلي هغو ته معلوم فانه یجلو البصر دا د سترګو لید زیاتوي وینبت شعر او د ستاسې د سترګو ویښتان باڼه اوږده کوي که څوک یې په نیت د ثواب کوي باک نشته او که شیعګانو سره ځان مشابه کوي بیا په دې کې ګناه ده په ګناه کې هیڅ کم شک نشته دی یوې بلې مسئلې ته دې باید موږ هم په دقیقه توګه باندې متوجه شو چې ځینې خلک دي له بده مرغه چې شیعګان یا اهل تشیع ځانونه ډبوي اظهار د ماتم او اظهار د غم کوي د هغو په مقابل کې موږ خوشحالیانې کوو دا حرام دی بلکه هغه لارښوونه چې موږ ته پیغمبر علیه السلام وسلام کړي الله رب العزت کړي د هغو په مطابق باید روان اوسو لکه رد المختار په دویم جلد په څلور سوه او اتلسمه صفحه کې لیکي لم یصح عنه صلی الله علیه وسلم فی یوم عاشورا غیر صومه د رسول الله نه غیر روژه په دې ورځ کې بل څه ثابت نه و وانما الروافض لما ابتدعوا اقامه ماتم واظهار الحزن یوم عاشورا له کله چې روافظو دا بدعت پیدا که چې په دې ورځ کې ماتم کوي غم کوي ابتدع جهلت اهل السنه بعضې جاهلانو د اهل سنت په دې ورځ کې ابتدا د څه وکړه اظهار السرور و اتخاذ الحبوب خوشحالیانې کولې ډولونه ول دا نه چې د هغو په مقابل کې د هغو په ضد باندې تاسې اظهار د خوشحالي کوئ دا د اسلام په مقدس دین کې نشته بلکې هغه کړنې کوئ چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ثابت وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلي اوسیږي او رانجم چې تاسې کوئ په دې نیت باندې به نه کوئ چې ځان مشابه کوي د شیعګانو سره یا تاسې اظهار د خوښي او اظهار د خوشحالي وکړئ د هغو دپاره نه صحیح دی حدیث د رانجو د رسول الله نه ثابت دی اما اکتحال په ورځ د عاشورا چې رسول الله د عاشورا په ورځ باندې کړی دا د رسول الله نه ثابت نه دی اما مطلق رانجه کول بیا په دې کې کم باک نشته دی نو قدرمنو اوریدونکو زما مسلمانانو ورونو او خویندو راشئ د خپل کړنې او د خپل اعمال د رسول الله د لارښوونو مطابق او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایاتو مطابق د الله رب العزت د احکامو د اوامرو مطابق مخکې ویسئ تر څو چې الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي هغه څه چې په دین کې اصل نه لري بنسټ نه لري اساس نه لري بدعت دي مزخرفات دي د هغې نه ځانونه وساتئ نو بهترین المانځنه بهترین استقبال د عاشورا ورځ روژه ده چې تاسې نهم او لسمه یا لسم او یولسمه روژه ونیسئ تر څو چې الله رب العزت په موږ باندې رحم وکړي او زموږ د یو کال مخکیني ګناهونه رب العزت موږ ته معاف کړي د الله نه ځان دپاره تاسو دپاره او د ټولو مسلمانانو دپاره د نیک اعمال توفیق غواړم چې الله موږ ته توفیق راکړي د نیکو اعمالو هغه اعمال نه چې په دنیا کې په نیت د ثواب کوو او په واقعیت کې د الله په غضب او په لعنت کې ګرفتاریږو الله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو